ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له ان يرده بعيب وان لم يسمي العيوب بعددها ورته په بارګین کې یو گاډي واخیستو د بارګین والا ته دی ویل چې ته د ټولو عیوبونو بری زما خیر عیب ساقط دی نو اوس عیوب تا ته نه دی معلوم چې د دې کوم کوم ماشینونو کې عیب دی په کوم کوم ځای کې عیب دی تا ته عیوب نه دی معلوم خو براءت ترنه اعلان کړو نو دا براءت ټیک دی اگر چې تا ته عیوب معلوم نه یو مسما کړی دی نه ومن باع عبدا چا چې خرج کړو یو غلام وشرط البراءه من كل عيب او شرط کړو پکې براءت د هر عیب نه فليس له ان يرده بعيب نو دته نه د جایز چې دا واپس کړي د په عیب باندې وان لم يسمى العيوب بعددها اگر چې د عيوب نه مسمى کړي په یاتي بر د عدد چې په دې کې دغه پنځه عیب دي د دینه براءت یا د غلس عیب دي د دینه براءت بلکې دا سی ویل چې د هر عیب نه براءت نو تا ته معلوم دي کنه دي معلوم د ټولو عيوبونو براءت راوړي وقال الشافعي رحمه الله لا يصح البراءه دا براءت مبهم نه صحیح کیږي بنا ان على مذهبه دا خبره ده په مذهب بنا ده دا اختلاف بنایي ده چې دا ابرا دا تملیک ده که اسقاط ده اصل اختلاف پدې کې ده نو د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې ابرا تملیک ده لکه تا باندې زما قرض ده او زه ابرار ابراس ته راولم نو ابرامي چې کړي نو مطلب مې دا دی چې ته مې د دې قرض مالک کړي نو ابرا تملیک دی او تملیک ته مجهول نه صحیح کیږي لدی وجه نه ابرا د مجهول نه صحیح کیږي نو چې عیوب مجهول وي نو د دې نه ابرا نه صحیح کیږي او د امام سي په مذهب ابرا اسقاط دی تملیک پکې ضمنن راځي ابرا څه شي د شاباسي اسقاط او اسقاط د مجهول صحیح دی ځکه چې مفزین ذات نه دی د دې وجه نه بس د ابرا د مجهول عیوب نه صحیح ده نو اصل اختلاف پدې کې دی چې ابرا تملیک ده که اسقاط نو د امام سي امام شافعي مذهب دا دی چې ان الابرا عن الحقوق المجهوله لا يصح ابرا د مجهول حقوق نه نه صحیح کیږي هو یقول امام شافعي سي فرمایي چې ان فی الابراء معنى التملیک په ابرا کې معنا د تملیک ده او دلیل دا دی چې حتی دلیل انی ورته پیش کړي حتی يرتد بالرد ګور دلیل دا دی چې دا د رد په وجه رد کیږي لکه تا باندې زما قرض دی او ما درته ابرا وکړه او ته وای چې زستا ابرا نه منم سبب به په غور را کوي چې قرض مې درته معاف کړی دی نو ابرا دې نه منم نو ګور دا ابرا رد شو ځکه تملیک رد کیږي دا د دې دلیل دی چې ابرا تملیک دی حتی يرتد بالرد نو خلاصه دا شو چې ابرا اګر چې بیا د دې په ضمن کې تملیک هم راځي نو دا تملیک ضمني شی دی اصل کې دا اسقاط دی لعدم الحاجه الى التسلیم دلته دا جهالت ولې نه مفزي کیږي منازعه ته جهالت هل ته مفزي الى المنازعه وی چې د څه شي د سپارلو ضرورت دی جهالت هل ته مفزي منازعه ته چې د څه شي د سپارلو ضرورت دی لکه مبيعه مجهوله ده تا باندې ما هدايه خرڅ کړې د مجهوله هدايه نو ته به د خ کاغذ والا غواړي او زه به د خراب کمزوري کاغذ والا درکوم دلته د سپارلو ته ضرورت دی هدایت ته سپارم نو د سپارلو په ټیم کې به ته د اعلا کاغذ والا غواړي او زه به د ادنا کاغذ والا درته درکوم نو سپارلو ته ضرورتي نو الته به نزار راځي او په اسقاطاتو کې خو سپارل نه کړي نو چې سپارل نه نظام پکې ناراضي ويدخل في هذه البراءه په دې براءت کې داخليږي العيب الموجود هغه عيوب چې وقت العقد موجود دي والحادث قبل القبض او کوم چې قبل القبض را حادثيږي نو دا ټول پکې داخليږي في قول ابي يوسف رحمه الله وقال محمد او امام محمد رحمه الله فرمای چې لا يدخل فيه الحادث چې ته یې بری کړې د ټولو عیوبونه نو هغه عیوبونه به ته بری وي چې هغه د عقد په وخت کې موجود دي او د عقد نورسته قبل القبض چې موجوديږي هغه کې تا تخیر عیب ثابتي وهو قول زفر رحمه الله دا د امام زفر رحمه الله قولم ده لأن البراءة تتناول الثابتة ځکه براءت هغه عیوب ته ورځي چې هغه د براءت په ټیم کې موجود دی او د براءت وخت وخت او وخت العقد دی نو چې د عقد په وخت کې موجود دی ولې ابي يوسف او د امام ابو يوسف دلیل استحسان دی هغه وی ان الغرض غرض د دې براءت نه چې برګین ولا تا ته وای مثلا یا د مکتبه ولا درته وای یا بایع درته وای چې زه د هر عیب نه بری مطلب دا چې د عقد لازم دی دا د مطلب څه شي شابه لزوم العقد نو لزوم العقد به په هغه وخت کې راشي چې د دواړه قسم عیوبونه د بری شي کوم چې وقت العقد دی او کوم چې قبل القبض دی ان الغرض الزام العقد غرض الزام د عقد دی به اسقاط حقه پدې چې د مشتری حق ساقط کی عن صفه السلامتی د صفت سلامتی د مبيعين وذالک او دا الزام د عقد چې دی بالبراءه عن الموجود والحادث دا په دې دوړو باندې راځي چې د تبرأت تور کې د موجود عیوب نم او د هغه حادث نم چې قبل القبض حادث شوی دی فدل د مشکات په باره کې دا یو طالب چټا لګل چې مباحات د نیتونو په وجه په عبادت بدلیږي کنه دا وای د نسوارم په یو صورت کې مباح دي نو دا په عبادت بدلیږي چې قابلیت د عبادت والی خو پکې موجودی کنه نسوارو کې به څه عبادت تکوي د دې داسې مثال دی لکه دلته کې ناستل دا طالب دلته ناشته او داسې ناشته دا کوم په کوم هيئت چې ناشته دغه کې ناستل دا اوس مباح کې ناستل دي که په دې کې د خنیت وکي چې دا څنګه مرګره می تکلیف نشي دغه کې د عبادت نسوارو کې به څه عبادت نه تکلیف باب البيع الفاسد نسوارو کې د عبادت نیت کوم د کوم عبادت عبادت خو معلوم کده کوم عبادت باب البيع الفاسد باب د په بیان د بيع فاسد کې ګوره په دې باب کې یوازې بيع فاسد نه ذکر کیږي تاسو تمخ کې مویلو چې بيع په څلور قسمه ده بيع باطله بيع فاسده بيع مکروهه بيع موقوفه څلور قسمه شو کنه بيع باطله دي ته ویل که خوسا خټکه چې منځم خرابي پوستکم خرابي دا قابل د انتفاع نه دا په ډیران ورځي نو باطل دی ته وای چې اصلم خرابي وسپم خرابي صحیح شو نو باطل دی ته وای چې مالا یصح اصلا و وسپا اصلا او وسپا خرابي ادری شیخ صاحب حفظه الله به د خټکی مثال بیانولو لکه خوسا خټکی چې منظم خراب دی پوسټه کې هم خراب ما هدايه دغه نه ویل د ادری شیخ صاحب نو دغه مثال ذکر کړی نو چې منځ هم خراب او پوستکی هم خراب نو دې ته ویل شي شابس باطل لکه خوسا خټکه دویم فاسده فاسده دې ته وایي چې لا يسه وصفا ويسه اصلا چې اصلا صحیح وي وصفا خراب وي لکه یو خټکه او اندواړه ده منځ جوړ ده پوستکی خراب ده نو پوستکی ترنه لري کا قابل د انتفاش نو دا وسپ پاسیج چې لري کې نو دا بیع جوړیږي نو چې اصلا صحیح وي وسپن غیر صحیح وي نو دې ته څه شوی لري شیشه بس فاسد دریم مکروه مکروه دي ته وای چې اصلا هم صحیح ده وسپن هم صحیح ده خو د منهی عنه سره مجاوره ده اصلا هم صحیح ده وسپن هم صحیح ده خو د چا سره مجاوره ده د مکروه سره لکه بیع وقت النداء د اذان په ټیم کې د جمعې د اذان په ټیم کې بیع د جمعې د اذان په ټیم کې بیع اصلا هم صحیح ده وصفا هم صحیح ده خو د منهی عنه سره مجاوره ده ځکه په دې ټیم کې الله د بیع نه منع کړی ده نو دې ته مکروه ویل شي او موقوف دې ته ویل شي چې اصلا هم صحیح وي وصفا هم صحیح وي خو ملک پکې موقوفي مفید د ملک علی سبیل التوقف لکه بيع عبد الغير پر دې ملک د خرڅ کړي دي اصلا هم صحیح دي وسپنم صحیح دي د منهي عنه سره مجاور نه دي خو د بل چا تر اجازه پورې موقوف دي نو دې ته ویل شي بيع موقوفه نو دلته یوازې فاسد بيع نه بیانېږي دا باطل بيع هم بیانېږي او فاسد بيع هم بیانېږي مکروه بيع هم بیانېږي موقوف بيع هم بیانېږي دا ټول په کې بیانېږي د باطل او د فاسد په حاشیه کې یو معیار دا ذکر کړی دی چې که په رکن د بیع کې نقصان و رکن د بیع ایجاب او قبول دی نو که په رکن د بیع کې نقصان و نو دې ته بیع باطل وي او که په رکن د بیع کې نقصان نه و بلکې په وصف کې نقصان و نو دې ته فاسد وي او که په نه په اصل کې نقصان او نه په وصف کې بلکې د مجاور د وجنه دا بیع ناجایز و نو دې ته به مکروه وي ګوره که عوضینو کې دواړه عوضین مال نه یا یو مال نه نو دا بیع باطل ده پوه شئ چې دواړه عوضین مال نه دي یا یو مال نه دی دا کومه بیع ده باطل ده او که عوضین مالی پوه شئ خو متقوم نه لکه شراب او خنزیر شراب او خنزیر مال دی خو متقوم نه دی مال دی ته وي چې طبيعت ورته میلان کوي د هر چا طبيعت چی وي او دته د کافرانو طبيعت ميلان کوي نو مال شو کنه نو مال ده خو متقوم نه ده یعنی منتفع به شرعا نه ده شرعا ور باندې نفع خستل نه دي جایز نو کچرته عوضین مال نه یا یو مال نه ده خو باطل ده مال نه یعنی د هیڅ چا طبيعت ورته ميلان نه کوي لکه ميته نو دا بيع باطل ده او که عوضین مالو خو منتفع به نو لکه شراب او خنزیر نو دلته به وزګورو کدا شراب او خنزیر مبيع شوی نو دام باطل ده شراب او خنزیر نه مبيع جوړوا نو دام باطل ده او که شراب او خنزیر مبيع نه و سمن و نو دا بیع به فاسده ده اوس پوه شئ میته او دم مال نه دی نو کومه بیعه ده باطله ده شابه سي والخمر والخنزير بيع بالخمر والخنزير خمر او خنزير چې سمون شنو دا کومه بیعه ده فاسده ده په دې پوه شو نو ځکه مې د فاسدو معنا بالاعم درته وخست دا دوه باطل دي دا دوه فاسد دي وکذا اذا كان غير مملوك دا رنګ چې کله دا احد العوزين غیر مملوکو نو بیا دا کومه بیعه ده دا بیعه موقوفه ده ورک الحر نه وکذا اذا كان غیر مملوک درنګ چې غیر مملوک لکه حر حر مال نه ده کنه دا بیا باطل ده نو ګوره دا درې پکې باطل شوې بیع بالمیته بیع بالدم بیع بالحر دا باطل ده او بیع بالخمر او بیع بالخنزیر دا فاسد ده البته که خمر او خنزیر مبيع شي بیا دا هم باطل ده چې خمر او خنزیر مبيع شي فإن هذه الأشياء زکه دغه امور چې دي دا درې امور میتا دم او حر لا تعد مالا عند احد دي ته هیڅ مال نه وایي د مال تعریف لاندې نقطې کړې ده دوه قاعده په کې ذکر کړي مال دې ته وایي چې یمیل الیه الطبع چې طبیعت د کافر یا د مسلمان ورته میلان کوي او د کافر او د مسلمان طبیعت دوی ته میلان نه کوي نه میتې ته میلان کوي نه دم ته او نه حور ته فانه دا خمر او خنزیر چې د مال عند البعض کافران دې ته مال وي ځکه د کافرانو طبيعت ورته میلان کوي بلکې سیکولران ټول ورته مال وي سیکولر خلک د بګرام میدان یوي کې بعضی خلکو ماته ویل چې دلته مولایان ورغلی او د امریکایانو ملاقات ته او امریکایانو ته ویل چې موږ ته د خنزیر غوخه راوړي دا زموږ لري خوخي نو ګوره فانه مال علماء سو خوشته کنه نو علماء سو ورته ورغلی او د اشرف غنی مولایان چې موږ ته د خنزیر غوښه راوړي نو ګوره فانه مال عند البعض یو مولا و د اشرف غنی مولا و زه بندي وم نو ما ته وایي هلته به تقریر کولو بندیانو ته چې نظر یې واړوي نو تقریر کولو زه ډېر شاته ناست نور طالبان مخې ته ناست نو حدیث یې ویلې حدیث یې داسې ویلې کل سهو سجدتین ما ورته مولوي صاحب غلط حدیث مه وایه لکل سهو سجدتان وایه ځکه سجدتان مبتدا مؤخره ده او لكل سهو خبر مقدم دی تسنیه د حالت رفعی په الف سره راځي لكل سهو سجدتان نو یو دم غبراو چې غبراو شو نو ماته وې تلکه چې فارغ شوی مې فارغ مو وې دي دا کم بنديان چې در سره دي دوی ته تفسیر ولې نه کوي ما خو تفسیر ورته کولو خود ته مې ویلاس مې تفسیر کې خو بیا د يهودو او د نصاراو ذکر راځي هغه سره بیا څه کوي وای خو وای کنه ما چې وای خو بیا د قید زیاتیږي جرم دې زیاتیږي دا خو ټول د يهودو او د نصاراو مرګري دي کنه وای دا پکې پرېدا دا نور وایا دا اوس مولا ګور فانه مال عند البازي خوش نو دا د اشرف غنی مولایان چې وای چې موږ ته خنزیر غوخه راوړو نو ګور دي مولایانو مرتم طبيعت ورته مایل شوی فانه مال عند البعض دا مال دی عند البعض د کافرانو په نس دا مال دی او شراب ډیر خلک سکی کنه مسلمانان هم سکی دي کارخانو کې مخکې شاته یو مارکیټ ټول مسلمانانو په کې شراب سکل وسی وران کړي نو شراب مال دی او خنزیر مال دی والباطل لا يفيد ملک التصرف او باطل چې دی دا مفید نه دی لپاره د ملک التصرف او نه د ملک الرقبه لاندې نقطې لیکل دي باطل بیع چې وشو اوس حکمونه درته ذکر کړي په خبره پوه شو ما درته د شراب او د خنزیر مسله ذکر کړه شراب او خنزیر که مدخول د باشي یعنی سمن شي به بیع فاسده ده او که مبيع شي دا بیا بیع باطله ده او د میتی او د دم او د حر سمنی که مبيعي دلته مطلقاً بیع باطله ده دا مسله خو دې دې پورې زده کړه اوس د فاسد او د باطل حکم درته ذکر کړي په بیع باطل کې نه ملک در قبی راځي او نه ملک د تصرف راځي نه دا شیستا مملوک کیږي او نه تا ته پکې تصرف جایز کیږي او په فاسده کې د دې به حکم ځان ته دی یو حکم خو دا شو د باطل چې په باطل مبيعه نه د ملک الرقبه راځي نه د ملک التصرف راځي دویم حکم دا دی که دا باطل مبيعه کې دا سمن د بایع سره هلاک شو او دا مبيعه د مشتری سره هلاک شو نو دا امانت هلاک شوی د توانم نه لري پوه شو ځکه دا بایع بالکل صحیح نه ده د صحت یو کلمه پکې نشته او په فاسده کې خو اصلا صحیح ده کنه الته یو صحیحواله شته او دلته یو صحیحواله نشته ولو هلك المبيع في يد المشتري کچرته د مبيع هلاک شو په ذل يدي د مشتري کی فيه په دې بيع باطل کی يكون امانه نو دا امانت هلاک شوی دا مضمون نه ده عند بعض المشايخ د بعض مشايخ په نيز لان العقد غير معتبر ځکه دلته عقد غير معتبر دی ځکه دلته عقد باطل دی فبقي القبض باذن المالک نو دلته قبض پاتې شو په اذن د مالک او قبض په اذن د مالک امانت یو په امانت کې تاوان نه نو په بیع باطل کې تاوان نشي وعند البعض او د بعض علماء په نس تاوان لري لانه لا يكون ادنى حالا من المقبوض على صوم الشرع ځکه د دې مرتبه د المقبوض على صوم الشرع نه کم نه ده المقبوض على قصد الشرع دي ته وایي چې ته دکاندار ته ورشي او د کپړو ریټ معلوم کی چې دا یو په لس ده دا دوهمه په شل ده دا درېمه په 50 ده او دا ته کور ته وړي چې زنانه خوخي کې دي ته المقبوز علی صوم الشرع وي کدا هلاک شوی قیمت توان لري توان قیمت ده نو المقبوز علی صوم الشرع على قصد الشرع چې په هغه کې توان شته نو دلته خو حقيقي شرع ده دلته خو په طریقې ولا توان شته وقيل الاول قول ابي حنيفه بعض علما فرمایي چې دا د عدم زمان قول د امام صاحب دی والثاني دا د زمان قول د صاحبینو دی کما فی بیع ام الولد والمدبر د ام ولد او د مدبر په بیع کې د امام صاحب مذهب دا دی چې تا باندې چا مدبر خرج کړی ام ولد خرج کړه او دا ستا سره هلاک شي نو زمان نشته امانت هلاکی شوی او د صاحبانو په مذهب زمان شته علامه نبینه ان شاء الله د باطل درې حکم دې زده کړو اول حکم څه دی ملک الرقبه په نه راځي دویم ملک التصرف په کې نه راځي دریم که هلاک شو نو امانت هلاک شوی تاوان نه لري د فاسد حکم درته ذکر کړي والفاسد يفيد الملك فاسد چې دا مفیده د پاره د ملک ته د ملک العين که د ملک التصرف نو په دې کې اختلاف دی حاشیه کې د اختلاف ذکر کړی دی بعض علما فرمایي چې دا مفیده د پاره د ملک العين ده دا مشایخ د بلخ وایي او مشایخ د عراق وایي چې نه مفیده د پاره د ملک العين نه ده بلکې مفیده د پاره د ملک التصرف ده نو یو مشایخ د بلخ دی هغه وی ملک العين راولي او بل مشایخ د عراق دی هغه څه وي شابسي ملک التصرف راوړي مشایخ د عراق دلیل پیش کړي چې ګوره تا باندې چا وینځه خرڅ کړه په بیع فاسده نو دلته ستا په دې وینځه ملک العين نشتا او ملک التصرف دشتا او په کوم ځای کې چې ملک العين نه یو ملک التصرف وي نو الته وته نه جایزه نو د دې وینځي وته نه ده جایزه په بیع فاسده کې پتا باندې چا وینځه خرڅه کړې ده د دې وته نه ده جایزه ولې نه ده جایزه ملک العین نشتا او ملک التصرف شتا لکه تا ته چا په مزدوري وینځه درکړه نو ملک العین نشتا ملک التصرف شتا نو تا ته ور سره جمانه ده جایزه نو په بیع فاسده کې تا ته جمانه ده جایزه ولې نه ده جایزه شابسي ملک العین نشتا اگر چې ملک التصرف شتا او مشایخ د بلخ فرمایي چې یفید الملک د ملک نه مراد څه شه ده ملک العين ده ملک العين دی ور باندې راضي خوښ جما ځکه نه د جایزه چې دا بیع چې دا واجب الرد ده او د جما په وجه د وجوب الرد به ختمي ثبوت راځي ثبوت ته دی بیع راځي نو دا جما د دې وجه نه ده جایزه چې دا بیع د دې بیع ماتول واجب دي دا واجب الرد ده نور ملک العين پر غلې ده راجح دا دی د مشایخ د بلخ چې ملک العين پېشتا نو په بيع فاسده کې ملک العين راځي والفاسد يفيد الملك بيع فاسده چې دا دا مفیده د پاره د ملک العين ده دا رنګي مشایخ د عراق د شفعي مثال پیش کړي شفعه ګوره دا زمکه زما ده او په دې څنګه کې زمکه په یو پنجابي په بيع فاسده خرڅ شوه نو چې په بیع فاسده خرچه شو نو د دې مشتری ور باندې ملک العین نه دی راغلی ملک التصرف راغلی دی که ملک العین راغلی وي شفیع د پر به حق شفعي ثابتو او په بیع فاسده کې د شفیع د پر حق شفعي نشته مشایخ د بلخ د دینم دا جواب کوي چې که شفیع ته حق د شفعي ورکو تقریر د فساد راځي او دلته دا بیع واجب الرد ده نو د غیر د وجه نه ورته حق د شفعي نه ثابتو چې تقریر د فساد ده دا بیع فاسده مضبوطول دي نو خلاصه دا چې د مشایخ د بلخ مذهب اولاد چې دا مفیده ده پر د ملک العين ده خا په بیع فاسده کې ملک العين راضي کله راضي هر وخت نه عند اتصال القبض به یعنی بعد القبض بعد القبض د مشتری ور باندې ملک العين راغلو ویږي کنه ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري او مبيع به مضمونه خو مضمونه بالثمن بنئ بلکې مضمونه بالقيمت بنئ ځکه که مضمونه به سمن شي نو تقریر د بیع فاسد راځي هم د بیع فاسده تا نافذ کړ سمن بنه ورکی څه به ورکی قیمت سمن برت کوي دغه په ځای به قیمت ورکی لکه لاندې نقطې لیکلې قیمت او بيع الميته په دې کې فرق نشته بيع بالدم او بيع الدم په دې کې فرق نشته بيع بالدم چې دم سمن شي بيع الدم چې دم مبيع شي دواړه باطل دي پوه شو کنه بيع الحر بيع بالحر دواړه باطل دي بيع الميته بيع بالميته دواړه باطل دي یعنی په دې کې په دې کې فرق نشته چې دواړه باطل دي میته او دم او حر سمن شي لکه په متن کې او کما بیع شي لکه اوسې چې بیانې وکذا بیع المیته والدم والحر ګور دلته دا درې وړه مبیع شو دم باطل ده لانها ليست اموالا زکه دا درې وړه مالونه نه دي فلا تكون محلا للبيع خا او د بيع الخمر بيع بالخمر دي کې فرق ده بيع الخنزير او بيع بالخنزير کې فرق ده بیع بالخمر والخنزیر دا فاسده ده بیع الخمر والخنزیر دا باطله ده نو فرمای و اما بیع الخمر والخنزیر بیع الخمر والخنزیر چې دا مبيع شي ان کان قبل بالدین که په مقابل کې دین راغلی وي دین ما ثبت فی ذمه ته وي کوم شی چې په ذمه ثابتېږي دین قرض ته نه وي څه ته وي شابه ما ثبت فی ذمه لکه دراهم او دنانیر نو که خمر او خنزیر مبیح و دراهم او دنانیر ورته سمن و فالبيع باطل دا بيع باطل ده و ان كان قوبل بعين او که د خمر او د خنزیر په مقابله کې صوبه و نو دا بيع د مقایزه ده کنه یو طرف ته خمر او خنزیر دی بل طرف ته شابسي صوبه ده دې ته بيع د مقایزه وایي په بيع د مقایزه کې د هر یو نه مبيع او سمن جوړې دي شي نو موږ به د صوبې نه مبيعه جوړه کو د خمر او خنزیر نه ورته سمن جوړ کو نو دته به بيع فاسد وي فالبيع فاسد دته به بيع فاسد وي او بيع فاسد مفیده د پاره د ملک العين ده نو په دې سبب ملک ته مشتری راشي په دې سبب ملک راشي او د خمر او د خنزیر په ځای به قیمت ورکړي خمر او خنزیر بنه ورکړي حتی یملک ما یقابله تر دې چې شابسي هغه مقابل د خمرو د خنزیر چې صوبه ده هغه به مملوک شي و ان کان لا یملک عین الخمر والخنزیر او د عین الخمر او د خنزیر به څوک نه مالک کیږي او وجه الفرق د دوړو صورتونو په مابین کې فرق دا دی چې په یو ځکه خمر او خنزیر په مقابله کې دراهم او دنانیر دي نو خمر او خنزیر مبيع شوی ده نو خمر مال دی وکذل خنزیر مال دا مال دی عند اهل ذمه الا انه غیر متقوم مگر دومره د چې منتفع به شرعا ندی لما ان الشرع امر باهانته ځکه شریعت د دوی د اهانت حکم کړی دی وترک اعزازه او د دوی د اعزاز د ترک حکم کړی دی وفي تملكه بالعقد مقصودا او چې ته د دې مالک شي د عقد په وجه مقصودا مقصودا څه معنی چې مبيعه شي اعزاز له دا د دوی اعزاز دی مبيعه معززه نو د دوی اعزاز نه دی جایز لدی وجه نه د دوی مبيعه واله نه دی جایز وهذا دا اعزاز ذکر ازي لانه متى اشتراهما چې کله د خمر او خنزیر په دراهم او په دنانیر واخیست نو دراهم او دنانیر غیر مقصود دي لکونها وسیله تنزکه دراهم او دنانیر خو وسیله یې کنه نو مقصود به خمر او خنزيري لما انها زکه دراهم او دنانير چې دي تجب فی ذمتی دا په ذمه کې واجبېږي او لاندې نقطې لیکلې دي و ما یجب فی ذمتی غیر مقصودین کوم شي چې په ذمه کې واجبېږي دا نه دي مقصود و انما المقصود الخمر او مقصود خمر او خنزیر کیږي چې دا کله دا مبيع شي فسقط التقوم اصلا نو انتفاع مکمل ختم شو یعنی لا یظهر حکم التقوم فی نفسه ولا فی ما یقابله تقوم اصلا ساقط شو یعنی په دکم ساقط ته په مقابل کې ساقط ته بخلاف ما اذا اشترى الصوب بالخمر څوک مبيع شو صوبه بالخمر خمر سمن شو لأن مشتري الصوب زکه دلته مشتري د صوبې چي ده کبل حق سمي اشتر الخمر بالصوبه نو بیا هم تصوبه ته مبيعه وای ښه مدخول د باچ په بیع د مقایزه کې هر څوک وی خو ته به صوبه ته مبيعه وای د مقابل ته به سمن وای د خمر ته ځکه مشتری د صوبه چې د انما یقصد د قصد کوي تملک الصوب بالخمر دغه مقصد صوبه ده او خمر د دته وسیله ده وفيه اعزاز الصوب دون الخمر نو په دې کې خو اعزاز د صوبې د خمر نه ده فبقي ذکر الخمر معتبرا نو ذکر د خمر معتبر ده په تملک د صوبې کې نو ذکر د خمر یعنی طبعا ده قصدا نه ده اصل مقصود تملک د صوبې ده لا في حق نفس الخمر ذکر د خمر په بار د خمر کې نه ده یعنی ذکر د خمر د دې لپاره نه ده شوی چې د خمر مقصود دي بلکې ذکر د خمر د دې لپاره شوی چې تملک او صوب مقصود دي نو حتی فسادت التسمیه تو تر دې چې د خمر تسمیه فاسده شو ووجبت قیمه الصوب دون الخمر او قیمت به برش خو د چا قیمت د خمر نه د صوبې قیمت وکذا اذا باع الخمر بالصوب ما درته ویلو چې مدخول د باچ هر څوک کې په بیع د مقایزه کې نو ته به صوبې ته مبيع وي مخکې مدخول د با صوبه وا نه مدخول د بچو کو خمر ګوره اشتر الثوب بالخمر مدخول د بای خمر کړو مدخول د با ثوب کم هم داسې مسله ده ما درته مخکې تشریح کړې ده وکذا اذا باع الخمر بالثوب نو دام بیع فاسده ده دلته بس ثوبې ته مبيعه وای اگر چې مدخوله د با ده لانه يعتبر شراء الثوب بالخمر دلته به په بیع د مقایزه کې د دې صوبې نه مبيع جوړه شرع د صوبې به کوي په خمرو لکونه مقایزه ځکه دا بیع د مقایزه ده بیع د مقایزه بیع العين بالعين ته وي الته اري او ته مبيع ویل شي نو دلته به صوبې ته مبيع وو وبيع ام الولد والمدبر والمقاتب فاسد د دې درې وړو بیع فاسده ده ومعناه باطل معنا د فاسدون دا ده چې دا باطل ده ځکه دا درې وړه دا سیدی لکه احرار لکه حر د حر بیع باطله نو د دې درې وړو بیع باطله ده ام ولده خو پیژنې وینځه د خسته او ستاتره نه بچي پیدا شوه مدبر دی ته وای چې تا ورته ویلی وی چې زما د مرګ نه ورسته آزاد بیا مدبر په دوه قسمه ده مدبر مطلق چې دا سیدی ورته ویلی وی چې زما د مرګ نه ورسته آزاد او مدبر مقید چې دا سیدی ورته ویلی وی چې که د دې مرض نه زموټ شوم نو بیا به ته آزاد یا د دې سفر نه موټ شوم نو بیا به ته آزاد او مکاتب دې ته وای چې تا ورته ویلی وي چې دومره روپۍ راوړه بیا به آزادوم لأن استحقاق العتق دلایل درې دي ښه د هر یو جدا جدا دلیل دی ګوره ام ولده مستحقه د عتق ده درې وړه دلایل درته په خارج کې وایم ام ولاده څه شی ده شابسي مستحق د عتق او په بیع کې ثبوت الملک راځي د ثبوت الملک او د استحقاق العتق په مابین کې منافات ده لدی وجنه د ام ولاده بیع باطله ده په دلیل پوه شوي ام ولاده کې څه شی ده استحقاق العتق په بیع کې څه شی ده ثبوت الملک او د ثبوت الملک او د استحقاق العتق په مابین کې منافات ده او مې ولدا خو ځکه نشي خرڅولای مدبر ولې نشي خرڅولای مدبر کې سبب الحریت راغلی چې تدبیر دی او په بیع کې ثبوت الملک راځي او د ثبوت الملک او د سبب الحریت په مابین کې منافات نو مدبر څه کنه شي خرڅوله مکاتب ولې نشي خرڅوله مکاتب د خپل ځان ذلیت دی د مکاتب ذلیت خپل هم د مکاتب دی او په بیع کې ثبوت الملک راځي بل څه کې ذلیت جوړیږي په بیع کې ثبوت الملک راځي مشتری ذلیت جوړیږي او مکاتب د خپل ځان په خپل ذلیت دی لدی وجنه د دې دوړ په مابین کې منافات دی نو دا درې وړ نشي خرڅول دا ول د پر دلیل پیش کړي فرمایل ان استحقاق العتق قد ثبت لام الولد استحقاق العتق ثابت شوی دی ام ولدی ته یعنی ام ولده کې څه شی دی شابسي استحقاق العتق او په بیع کې څه شی راځي ثبوت الملک او د دې دوړ په مابین کې منافات دی خا لقوله لقوله عليه السلام ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ولدي په بار کې داسې ویلي دي اعتقها ولدها بچي آزاد کړه یعنی بچي پکې استحقاق العتق راوستو خدا خو د ام ولدي مسله شو وسبب الحريه او سبب د حدد مدبر مسله درته ذکر کړي یعنی چې مولا مړ شي نو د مرګ نه وروسته آزادوي نشي معلومیږي دا چې د مولا په ژوند کې سبب د حریت را حاشیه کې لږ تفصیل کړی دی چې سبب د حریت یا به بالکل نه ثابت یا به بعد الموت ثابتيږي یا به قبل الموت ثابتي که مطلقاً نه ثابت دا خو ناجایز ده ځکه بیا د ورته ویل دي چې تم مدبر بیا خدا لفظ لغوه کیږي او کچرته سبب د حریت د مولا د مرګ نه ورسته موږ ثابت کو نو د مولا د مرګ نه ورسته خو په مولا کې اهلیت نشته نو معلومی کې دا چې د مولا د مرګ نه مخکې مخکې سبب د حریت راغلی دی نو چې سبب د حریت مخکې راغلی دی نو اوس خرڅوي نشي لبطلان الاهلیه بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه مکاتب د خپل ځان زولیت دی نو چې د خپل ځان زولیت دی نو اوس کته په چا باندې خرڅ کی نو اوس به زلیدی د بل چا شي د هغه مشتری زلیدی به پیرا شي نو دا د خپل ځان زلیت دی لازمتا او دا زلیدی لازمه ده مولا د د زلیدی د دنه اخیستې نشي لازمه دی ته وای چې د په خپل ختموي شي خو مولا ورته نشي ختمولای نو د د خپل زلیدی د په خپل ختموي شي چې د خپل حق د کتابت لغوه کی خو مولا نشي ختمولای والمراد والمدبر المطلق دون المقيد وفي المطلق خلاف الشافعي د مدبر مطلق په خرڅولو کې د امام شافعي سره اختلاف اوس مې درته مشکات کې ویلو وقد ذكرناه في العتاق موږ په کتاب العتاق في باب التدبير ذکر کړی دا ما درته په مشکات کې ذکر بس ده تفریق کوي کدا بل کتاب وو او به یو بیا تفریق وکړي صحیح